قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مصبوحا او لحم خنزير فانه فانه رجس دا هم رد دی په تحریمات او غیر الله باندې په دلیل د وحی سره تحریمات د غیر الله کم چیزونه چې تاسو د غیر الله په نوم باندې حرام کړی دي نو هغه حرام نه دي ها تحریمات د الله تعالی بیانېږي چې کم چیزونه الله تعالی حرام کړی دي نو راشئ هغه وګورئ هغه په ځان باندې حرام وګڼئ قول ورته پیغمبر الله اجد و ظنم ما پیما اوحی علیه پاغه وحی کې چې ماته شوی ده محرمان حرام کړل شوی شي دې کې د محرمان نه مراد هغه حرام کړل شوی دی چې تاسو په ځان باندې حرام کړی دی محرمن حرام کړل شوی یعنی کم چې تاسو حرام غنئ نو ما ته چې کم وحی شوی د پای کې دا حرام ما نه نیمندلی چرته تاسو رقم دی نه دا وای تاسو په کم کتاب کې دا مندلی دی الا طاعمین په یو خړون کې باندې یطعمه چې خوري هغه لره الا یکون میتتن ها راشي تحریمات د الله تعالی وسوري تحریمات اوس دادی تاسو وایئ چې دا پلانې اوښ په دې باندې به سورېږو پلاني باندې به نه سورېږو د پلانې بیزې شوده به نارینهو دپاره حلال دي زنانو دپاره حرام دي دغسې څاروي وایي نو دغه ما ته چې کوم وحي شوې ده د قرآن کې د اول نه تر اخره پورې نو په یو خوړونکي باندې دغې حرمت خو ما نه دی لیدلی تاسو ته که چېرته جدا څه وحي شوي هغې ما ته پته نشته دی خو ما ته چې کوم وحي شوې ده نو په هغې کې دا نشته دی او تاسو ته خو وحی نه شوی ځکه تاسو پیغمبران نه نبی علیہ السلام اخره پیغمبر الا یکون میتتن مگر کوي هغه مرداره او دمن یا ویني او دم مصفوحه یا ویني بيدون کې بیولې شوی د دې مخکې وضاحت بار بار بیان شوی منجمد وینه یو خو په حدیث کې راغلی دین استثناء الکبد و الطحال یو اینه او دویم توره سګی او توی بعضې خلک توره او توی نو هغه تی مستثنا دی او دویم د دویم هغه وینه چې کومه په وازګو غیره پسې نښتې وي د ذبح نه وروسته کله چې څاروی دننه غوښې وړوکې کې اړوکې ماتې نو پای کې دننه ویني نو هغه پلیته هم نه ده نجسه هم نه ده او دغسې هغه حرام هم نه ده ها کله چا طبیعت ته نه کیږي ویریندي غوخري لس دله خو دی ویندي یو ټپکه وبري په واړه یو منګي خو که وی نن دله او هم هغه سی په حق لله نو هغه خوراک دغه جایز دی شرعاً صحیح دی الا یکون میتتن مگر کوي هغه مرداره او دم مصبوحه یا وینه به یولې شوی او لحم خندیر یا غوخر خندیر وي په انه رسون نو یقینا دا پلیت دی انه رجس دا ردی خنزیر سره لګي او دین استدلال نیولې علما کرامو چې خنزیر به جميع اجزائه دا نجس العين دی دا نجس تر در جسا عین د در ذات بالکل نجس او پلیت دی رجسون دې کې رجس په معنا د حرام سره دیو جنا د غوي د تفسیر جلالین لیکلی په انه رجسون په انه حرام دا بالکل حرام دی او پس قانون هله لغیر الله به او یا وی یو څیز چې ویستونکی وي د ایمان نه چې اواز وکړی شي په هغې باندې د پاره د نظر د غیر الله او فسقا احل لغیر الله به دا احل لغیر الله به دا صفت واقع شو د لپاره د فسقا او یا هغه چیز وی چې هغه ویستونکی وي د ایمان نه د دین اسلام نه دی وباسي هغه څه شی دی داسې شی او هله به لغیر الله چې اواز پورته کړل شي پاغه باندې د پاره د نظر د غیر الله د پاره د تقرب د غیر الله نو دغه سه د سه یو سه چی چې پاغه باندې د پاره د نظر د غیر الله اواز پورته کړل شي چې د ایمان نه دی وباسي نو دغه حرام دی دغه ناجایز دی شرک دی بی دینی دی الحمدلله ومن سر نو څوک چې ناچار شو مجبور کړل شو غیر باغین چې نو دا زیاتې کون کې ولا غیر باغین چې نو دا مزیل ټون کې ولا عادین او نو تجاوز کون کې ولا عادین نو ډیر جت خړون کې نو په دبانی ګنا نشته لري مخکې ری تفصیل بیان شعر ومن سر څوک چې محتاج کړل شو مجبور کړل شو اکراه پیو شولا او یا ډیره سخته لوږه ده چې که ونه خوري دا حرامه نو دغه کیږي خرابیږي مړ کیږي نو د ده لپاره بیا جایز دي چې په دومره مقدار باندې ترې وخوري چې صرف پرې مرګ نه بچي غیر باغین نه به یې مزې طرف کوونکی ولا عادین نه به یې تجاوز کوونکی مخکې معنی بیان شوی دغسې کور ته ودی نه وړي توخه جوړونکی ونه په ان ربک یقینا رب ستا غفور رحیم بخنه کوونکی رحم کوونکی وعلى الذين هادوا حرمنا كل كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما په دې آیت کې جواب درې سوال يهوديانو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کړو چې د اوخ وازګي الله تعالی حرامي کړی دي او تاسو هغه ته حلال وای نو ته څنګه پیغمبري د او خوازګه الله تعالی حرام کړی ده په دین اسلام کې په وحی باندې حرام شوی ده او تاسو هغه حلال غنئ دې آیت کې الله تعالی دا غي جواب کوي حاصل له جواب دا دی چې بعضی کارونه او بعضی سیزونه په يهوديانو باندې حرام شوی او دا غي د ظلم د وجې نه دا غي د زیاتې د وجې نه اصل کې هغه حرام نه و خو لیکن د ظلم زیاتې د وجې نه حرام شوی او دا غي تفصیل په سورۃ النساء یو سل شپیتم آیت کې بیان شوی په وی ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم مخکې شری دا غي وضاحت شوی یو سل شپیتم د سورۃ النساء او تاسو ته مال ته کې ویلو چې سورۃ الانعام کې تفصیل لازم چې کم کم چیزونه حرام شوی نو دا آیات دا مې هغه ځای کې ورته ویلو وعلی الذین هادو او پاکستان باندې چې یهودیان دي حرم نه حرام کړي دي مونږه کل کل ذی ظفرین هر یو نکون والا ساروی اوخ دی شتر مرغ دی او بته ده دا پې الله تعالی حرام کړي اوخه دغسې شتر مرغ او بته ومن البقر والغنم او د غوایانو نه والغنم او د ګړو بیزو نه حرمنا علیهم حرام کړی مونږ په هغې باندې شحومهم وازګې د هغې وازګې په الله تعالی حرامې کړې وي الا ما حملت ظهورهما مگر هغه چې پورته کړی به وي نښتې به وي ظهورهما په شاګانو د هغې پسې درې څه معنا ده دا معنا مې ته وکړله حملت په معنا ده نښتې تعلیق زوړند شوی نختی پیوست شوی ابن کثیر رحمت الله علیه وی یعنی ما علق بالظهر بالظهر من الشحوم کما چې په ملا پسې نختی و نو هغه وازګه په حرام نه او الحوایا او یا په کلمو پسې او مختلط بعظم او یا هغه چې یو ځای بوا د اډو کی سره نو ابن کثیر رحمت الله علیه فقد احللناه لهم هغه له مونږه حلال کړی وي دا الا ما حملت درې مخ کی تحریم نه استثناء شوله فقد احللنا لهم ابن کثیر رحمت الله علیه دا ته حلال شوی خو لیکنه په حدیث کې راغلی دی چې دیو به وازګې په دی باندې حرامې شوی وي خو لیکن دیو په هغې کې حیله کوله حیله به یې څه کوله وایي ګوره په موږ باندې خو وازګې حرامې شوي دي که نو داسې به یې وکړله چې هغه وازګې به یې ولې کړلې د هغې نه به یې غوړي ویستله ډل ورته وایي پښتو کې د هغې نه به ډل جوړ کړله نن سبا عام ده دغه چې پخی ده کباب په مب دا ټول په ډلو کې پخی او دا ډیره بعضې کې ډېر مردار ډلي ډېر خراب څیزونه پکې هم شته نو دیو بداوی چې مونږ خو د واز ګونه من شوی چې تاسو وازګي مې استعمالوي هغه ډل هغه دغه به وازګي به ولي کړی دغه نه به ډل ویستله بیا به هغه هغه به خرج کړو دغه قیمت به حلال غنه اوس خو ولومږ جنس بدل کړو اوس دا طریقې کولې مخکې د خیالي په ورځ باندې چې کله دیو باندې ښکار منه شوی په هغې کې دومره څومره حیلې کولې ذالک جزایناهم ببغیهم دا سزا ورکړله موږ دیو ته ببغیهم په سبب د ظلم د دیو باندې ظلم الته مخکې تاسو ته مایل سورې نساء یو سل شپېتم آیات کې تفصیل بالکل بیان شوی دی انبیا علیه صلات وسلام قتل کړیو حق دروغجن ګڼلی و وقولهم علی مریم بهتانا عظیما په مریم علیه الصلاۃ والسلام باندې هم ډیر چیرې بدنامي لګولې وي دروغ او تویلی نو د هغه ګناهونو په وجه باندې ذالک جزایناهم ببغیهم نو حاصل د آیات دا شو او و انا لصادقون یقینا خامخا مونږ رښتونی یو نو ای یهودیانو تاسو چې وایي چې د اوښ غوښه د ابراهیم علیه السلام په دین کې حرام او دغه سی وازګې حرام وي نو دغه تاسو دروغ وای الله تعالی رښتیا وای خو تاسو باندې حرام شوی دی ځکه چې تاسو د بغي او د ظلم دوجنه فإن كذبوك وقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد باسه عن القوم المجرمين تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته اے پیغمبر کدا خلق ستا خبره نه مني نو ته صبر کوه ځکه نور پیغمبرانو هم دغه صبر کړی په ان کا زبو کانو کچری دیو دروغجن و ایتا تا وقر ربکم نو تو تو رب تاسو زو رحمتین خاوند رحمت ته نو معنا سره چې عذاب به در درکې خو لیکن عذاب دنه ورستو کوي ذو رحمت واسع پراخ رحم والده ولا يرد باسه او نشي واپس کېدل عذاب د الله تعالی عن القوم المجرمين دا قوم مجرمانو نه منا عذاب په الله تعالی راولي خو تلک صبر وکړه لږ گزاره وکړه سيقول الذين اشركوا خامخا و یا کسان چې شرک کړی لو شاء الله ما اشرکنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ولا حرمنا من شيء مخکې خلاصه کې مې ته ویلو دا رد دی په دلیل مشرکانو باندې مشرکانو به شرک کاو چې تپوس به ته وکړل شوې دا ولې کوي نو هغه به وی دا خو په مشیت د الله تعالی باندې کیږي او دا خبر به دی ولی کوله دا به الزامن کوله په مؤمنانو باندې الزام به لګاو اے مؤمنانو تاسو وای چې هر څه په مشیت د الله تعالی باندې دي هر څه په مشیت د الله تعالی باندې دي کنه ماشاء الله کان هغه څه کیږي چې الله یې غواړي نو زمونږ دا شرک الله تعالی غوښتلی دی نو ځکه مونږ را شرک کوو که الله تعالی نه وی غوښتلی نو مونږ به دا شرک نه کوو کنه خو دا خو هر څه په مشیت د الله تعالی باندې دي دا دا سبق وای مونږ ستاسو نه زده کړی دی چې هر څه په مشیت د الله تعالی باندې الله تعالی په هغې باندې رد کوي په دریو طریقو سره سیقول الذین خامخا وای سین د پاره تاکید دی خامخا وای خامخا وای مشرکان لو شاء الله کو وختل الله تعالی ما شرکنا شرک بنوي کړی مونږه ولا آباؤنا او نه مشرانو زمونږه ولا حرمنا من شین او حرام نه به حرام کړی مونږ څه شی اورنې جواب کذالک کذب الذین من قبلهم دغسی نسبت د درو کړی او توحید ته کسان من قبلهم چې مخکې استادونه یا کذب الذین دروغجن دروغجن غنلی او کسان من قبلهم چې مخکې د دیونه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دروغجن غنلی حتی ذاق باسنه تر دې پورې چې اوسه کاغي عذاب زمونږه ستاسو مشران هم د الله تعالی توحید نه منلې ستاسو مشران هم د الله تعالی پیغمبران دروغجن کړیو نو تاسو هم دغه دروغجن یې حتی ذاقو بأسنا هغې ته هم الله تعالی عذاب ورکړی نو تاسو ته هم الله تعالی عذاب درکوي دویم جواب قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا تو تو وای پیغمبره آیا شته د ستاسو سره من علم څه دلیل فتخرجوه لنا چې راوباسئ هغه موږ ته فتخرجوه لنا موږ ترې راښکاره کړئ دې ځکه په عبارت کې تقدیر دی هل عندکم من علم فتخرجوه لنا بان الله راض بذلك چې الله تعالی په دغه محرمات او په دغه تحریمات چې تاسو رضان نه کړی الله تعالی په دې باندې راضی دی بان الله راض بذلك د سیو دلیل سره شته دی یو په تور سره شته چې مونږ ته وخای خپل کتاب راوړی پای کې وخای تفسیر جلالین دا لیکلی ان تتبعون الا ظن تابعداري نه کوي مګر تاسو د ګمان دا درې مرت په الله تعالی ذکر کوي تاسو چې دا تاسو چې دا کم چیزونه حلال او حرام ګڼئ نو تاسو په دې کې صرف د ګمان تابع او ان ظن لا یغنی من الحق شیئا بل ځکه الله تعالی وایي کنه په ګمان سره عقیده په تاویل او ماویل سره زما پلار او نیکه ویلو پیر صاحب می دا ویلو په دې سره عقیده نه ثابتي قوي دلیل لاوړي قل ورته پیغمبر هل عندكم اشتر استوسر من علم څه دلیل په تخرجوه لنا چې راخکارای کې مونږ ته ان تتبعون الا ظن تابعدارینه کوي تاسو مګر د ګمان ان انتم الا تخرسون او نه تاسو مګر اٹکلیان یې تخرسون تفسیر جلالین ډیره بهتره معنی کړی د تخرسون په معنی د تکذیبون سره تاسو ډیر دروغجن خلک یې ډیر جت دروغ تاسو وای مخکې مې سره دې دوه فرق ذکر کړو ان تتبعون الا ظن تاسو په عقیده کې هم د ځوان تابعدار یې و ان ته و ان انتم الا تخرسون نه مگر تاسو دروغ وای تاسو اٹکلیانی په خپل اعمالو کې اے تاسو عقیدم په دلیل باندې نه ربینه نو تاسو عملم په دلیل باندې نه ربینه په دوانو کې بالکل بی دلیل او بی دین قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين دا اوس بیان د یقیني دلیل دی په توحید د الله تعالی باندې راشي زمونږ چې کوم عقیده ده مونږ د سپاغې باندې دلیل وایو زمونږ چې کوم عمل دی مونږ د سپاغې باندې دلیل وایو ستاسو سره نه ستاسو په عقیده باندې دلیل شته او نه سره په عمل باندې دلیل شته قل ورته پیغمبره پر الله الحجة البالغه نو خاص الله تعالی لپاره دلیل پوره دی البالغه داسې د الله تعالی چې کوم مسایل را لګري دی مونږ چې کوم مسلې وایو نو په هغه باندې زمونږ سره داسې دلیل دی البالغه چې هغه انتها ته رسیدلې دی په صدق کې په فصاحت او بلاغت کې هغه بالکل انتها ته رسیدلې په صدق کې په فصاحت کې په بلاغت کې بالکل انتها ته رسیدلې پلو شاء هداکم اجمعین پلو شاء لهداکم اجمعین دې لیک په عبارت کې لک تقدیر دی ځان په پوهه کې پلو شاء هدایتکم لهداکم اجمعین که چرته غوښتل الله تعالی هدایت تاسو لهداکم اجمعین نو هدایت به کړی تاسو ټول ته قل تو پیغمبر حلم شهداکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا په دې آیت کې طلب د دلیل دی د دیو د علماونه تاسو خپل علما راولئ او هغه د دلیل راوړي دا تاسو امیان حساب سره دلیل نشته نو خپل مولیان راولئ د طاغوتی مولیان دغه جمهوری او پارلمانی نظام ولا مولیان نه ولئ هغه د پر خپل دا کم سي چې حلال او حرام غني نو پاغي باندې دا دلیل راوړي خپل مليان ته دا وای وی پلانې دلیل غواړي دلیل تاسو راوړی په خپل خبره باندې قرو تو پیغمبر حلم مشهدا کوم الذين يشهدون تو تو راولي علما خپل شهدا دې کې په معنا د علما سره دي راولی تاسو خپل علما کرام الذين کسان یشهدون چې بیان وکي ان الله حرم هذا چې الله تعالی حرام کړی دي دغه چیزونه حرم هذا س هذا یعنی الذي حرمتموه الذي حرمتموه تفسیر جلالین چې تاسو کم چیزونه حرام کړی دي یا غره دې بیانو کې چې الله تعالی دا حرام کړی دي کنه مونږ ته د کتاب صفحه کم صورت کې دي په کم ځای کې دي کم آیات دي په کم ځای کې دا بیان شوی نو وس الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته خبره کوي حاصل د دې وړاندې جملې استاد کې دې شردیو دا مولیان د ځان نسا دلایل ته هم پیش کی خو لیکنه ځونی دلایل د چا اون منی بی دلیل خبره د چا اون منی صحیح معلومات حقیقت ته بګدان ورسو الله تعالی دلیل نشته کې دی شي دیو داسې کړي په خپل کتابونو کې تغییر او تبدیل کړي اگر ته پیش کی که دس یو شعر ته پیش کا نو بیا تو وای زر سر بیا نه منم ما ته به قطعی یقیني دلیل لوړي په ان شهیدونو کدیو بیانو کبي دلیله په ان شهیدو دې کې معنا دا کوي مخکې خو ویل کنه چې خپل علما راولي چې هغه شهدونه بیان وکي نو اوس که بیان وکړي نو پکار ده چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه ومني کنه نو دلته کې وایي چې په ان شهیدو فلا تشهد معهم نو آیات خو نه لګي مخکې وایي که شهادت یې وکړ نو ته یې سره ومنه اوس وایي په ان شهیدو فلا تشهد معهم که دغه بیان یې وکړ ته یې سره مه منه نو مخکې بیا تې مطالبه ده دغه ولیکئ ده بیان تې ولیکئ نو تاسو ته ما خبره وکړله په یو حرف په یو ټکي باندې ټول آیات تیرې بیا برابري په ان شهیدو کدیو بیان او کبي دلیله نو فلا تشهد معهم ته مرګرتیا مکو د دیو سره او مخکې چې ویل هلم مشهدا کوم الذین یشهدون ال د کی بیان دی په دلیل سره نو که په دلیل سره تا ته بیان راوړ نو خره خو لیکن د دیو سره په دلیل سره دیو بیان نشي کولای نو که به دلیل بیان ته وکړم فلا تشهد معهم ګوره چا سره به دلیل خبره چا سره بنه منی او په معنا د برابروالي سره دی نو شرک هم دغه ته وای کنه چې غیر الله د الله سره برابر کینو یا عدلون یشرکون مانم په سرینو کړی قل تو پیغمبر تعالی راشی اتلو ما حرم ربکم علیکم الله تشرکو به شیء وبالوالدین احسانا په دې آیات کې د دې ځنه واخله تر د اخر د سورته پورې دا دریم باب دی د دویم حصے په دې کې بیانېږي شپږ خبرې اول تحریمات الهیه هغه څیزونه حرام وګڼئ چې الله تعالی حرام کړي دي یو سل یو پنځوسم آیات کې یو سل دو پنځوسم آیات کې او بیانې دویمه خبره ترغیب دی قرآن کریم ته یو سل څلور پنځوسم آیات کې یو سل شپږ پنځوسم آیات کې بیا دلیل لري کتاب د موسی علیه السلام نه یو سل پنځه پنځوسم آیات کې د دنیا یره الله تعالی بیانې یو سل نه شپېتم آیات کې او بیان دی د نبی صلی الله علیه وسلم یو سل دوه شپېتم آیات کې شپږمه خبره ترغیب دی انقیاد د احکامو د دې صورت ته دې صورت کې چې الله تعالی کوم احکام بیان کړل دا اومنه کامیاب بشي یو سل شپږ شپېتم آیات کې دغه بیانې په اول آیات کې تحریمات الهیه په اول او دویم آیات کې تاسو رضان نه کم حرام او حلال جوړ کړی دي نو هغه پرېګ دی حرام هغه دي چې الله تعالی حرام کړی یو هغه کم دي نو دا کارونه دی راشه یو منی قل ورته پیغمبر تعالی او راشي دې کې مرته یو نقطه ویلی و او کې دې شیا دي ته تعالی او کې معنا د علو ده نو معنا دا شول چې تاسو کم کو پر بی دینم پرې خودله بی دلیل خبرم پرې خودلې او زما طرف ته راغلی نو اوچته مرتبه ورته میلاو شي تاسو اوس په جهل کې د جهل نه پورته شئ تاسو اوس لاندې په تیارو په کندو کې پراته یې رغښتې یې رغښتې په کندو کې پراته یې په ګډ تعالو نو چې کله راشئ راپورته به شئ راوچت به شئ تعالو معنا د علو ده په دې کې اتلو چې د بیان کومه ما هغه څیزونه حرم علیکم چې حرم ربکم چې حرام کړی دی رب ستاسو علیکم و تاسو باندې الله تشرکو به شیا چې شریک بنه غنی د الله تعالی سره هیڅ شي دې کې ډېر عجیب سوالات راځي او زه دا غي دوه جوابونه ته کوم او په سرینو ډېر جوابونه کړی دي اعتراض په دې کې دا راځي الله تعالی پیغمبر ته وتوا چې راشه ز بیان کوم تاسو باندې هغه سینو چې الله تعالی باندې حرام کړی دي نو الله کم شی حرام کړی دی نو ورسته وای الله تشرکو شرک نه کول د باندې الله تعالی حرام کړی دي نو شرک نه کول چې حرام شول نو شرک کول څه شول لازم شول نو دا خو د غلطه عقیده ده دا خو صحیح نه ده دویم دا حرم ربکم چې الله تعالی حرام کړی به تاسو باندې رب تاسو باندې حرام کړی دي نو بیا ورسته الله تعالی وای و او پل کیل ول میزان و بل والدین احسانا نو د مور او پلار سره احسان کول باندې الله تعالی حرام کړی دي دا معنی خو صحیح نه ده نو دې ځای کې دې مطلب سره نو یو قول له مفسرینو دارې اسانه ترجمه ورته زه کوم قل ورته وایه پیغمبر تعالی وراشئ اتلو ما حرم ربکم چې زه بیان کوم په تاسو باندې هغه شی چې حرام کړی دی حرم ربکم علیکم حرام کړی دی په تاسو باندې حرم ربکم علیکم حرام کړی دی رب ستاسو علیکم الله تشرکو علیکم اسم فعل دا تاسو له نوح په کتابونو کې ویلي دي عزا علی راځي اسم فعل په معنا ده الزمو سره په معنا د لزوم سره راځي نو دې کې اوس معنا دا شوله زه بیانوم په تاسو باندې هغه چې حرام کړی دی په تاسو باندې حرام کړی دی رب تاسو وس هغه حرام کړی دی رب تاسو هغه څه شه دی علیکم لازم دی په تاسو باندې الله تشریکو به شیا دا خبره باندې لازم ده چې د الله تعالی سره به شرک نه کوي او دا باندې لازم ده چې وبال والدین احسان د مور او پلار سره ښه کوي بس آیات بالکل حل شو او ډیر په مزیداری طریقې سره حل شو دویم قول مفسرینو دا دی چې په دې ځای کې حرمه په خپله معنا سره دی دا تحریم معنی ده او دې ځای په عبارت کې تقدیر دی نو اصل داسې دی اوس ته ورته وایه پیغمبره راشئ چې د بیان کوم تاسو ته ما حرم ربکم چې حرام کړي دي رب ستاسو علیکم به تاسو باندې څه شی باندې رب حرام کړی مخالفته د هغه احکام مخالفت د باندې الله تعالی حرام کړی دی مخالفت یې ربانې الله تعالی حرام کړی نو اوس څه شی دی الله تشرکو به شاید الله تعالی سره به شرک نه کوئ نو د شرک نه کول د دې مخالف سره شرک کول نو شرک کول باندې الله تعالی حرام کړی دی او بیل والدین احسان د مور او پلار سره وخه کوي نو ردی د دې مخالفت سره د مخالف سره چې د مور او پلار عصیان کوي نو هغه باندې الله تعالی حرام کړی دی نو ورستو بیا وای ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن یتیم مال غیستلی شي په خې طریقه باندې نو په ښه طریقه باندې چې نه نو د دې مخالف سره د ظلم زیاتې طریقه نو مخکې هغه بیان شول کنه په سورۃ النساء کې هټول په دې باندې باسو شو چې هغه باندې الله تعالی حرام کړی نور ډیر جوابونه مفسرینو کړی دي بیا مسله وګدیږي او بعضی جوابونه داسې دي چې هغه ګران هم دي او ما چېرته کوم وکړله نو انشاءالله دا بالکل اسان دي نو ترجمه ته وغوږ کیدئ قل دوی پیغمبر تعالی او راشی اتلو ما حرم علیکم ما حرم ربکم چې د بیان کوم به تاسو باندې هغه شی چې حرام کړی دی ربکم رب تاسو رب د باندې حرام کړی دی وس هغه هغه سره علیکم الله تشریکو به لازم دی به تاسو باندې چې شرک بنه کوئ د الله تعالی سره د الله تعالی سره به شرک نه کوئ وبالوالدین احسانا او لازم کړ دی الله تعالی په تاسو باندې احسان کول د مور او پلار سره او بیل والدین احسان د مور او پلار سره باندې الله تعالی احسان در باندې الله تعالی لازم کړی دی در باندې الله تعالی لازم کړی او بیل والدین احسان یا دویم معنا اتلو ما حرم ربکم چې حرام کړی دی رب تاسو علیکم به تاسو باندې الله د باندې حرام کړی دی څه مخالفت داغي اوس هغه څه دی هغه کارونه چې د هغې مخالفت حرام دی یو په هغې کې یو په هغې کې دا خبره ده چې الله تشرکو به شیئا د الله تعالی سره به شرک نه کوئ نو د دې مخالفت سره شرک کول او بالوالدین احسان د مور او پلار سره وخه کوي نو د دې مخالفت سره چې د مور او پلار نافرمانی وکړي در باندې الله حرام کړی شرک په ټولو ګناهونو کې غټه ګناه ده دیو جنا د الله تعالی پیغمبر وای چې تاسو شرک مکوئ د الله تعالی سره و ان حرقتم اگر که تاسو وسوځول شئ په اور کې وقطعتم او پرې کړل شئ لاس او پیم کټ کړل شي وسلبتم او تاسو په پانسۍ باندې وخېجول شئ نو شرک مکوئ شرک دومره زیاته عظیمه ګناه ده وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره خیر ښېګړه کوئ د دې مخکې تفصیل بیان شوی دی د مور او پلار سره خیر ښېګړه دا ده قولی احسان کوئ د هغې سره نرمه ویناو ته کوئ مور او پلار سره دغسې فعلي احساناتو ته کوئ د هغې باندې خرچه کوئ وبالوالدین احسانا مور او پلار دې بېدینه دي د الله تعالی په دین باندې نه پوهېږي مونځو ته نه دی معلوم دغسې نور په د الله تعالی په دین په خبره باندې نه پوهیږي احسان سره وکړه د الله تعالی دین ته ورخایه وبالوالدین احسان ولا تقتلوا اولادکم او موجنی بچیان خپل من املاق د وجې د یری د لوګې نه من املاقین د وجې د لوګې نه اصل لسره من اجل املاقینا من اجلیه پرې ولا تقتلوا اولادکم په جاهلیت کې دا سیوا چې هغه به خپل د لوړه به ژوندۍ خخولي الله تعالی په هغه باندې رد وکړ خپل اولاد مو وجنه مفسرین دی آیات په شرح کې لیکلي قتل لا اولاد په درې قسمه لري یو قتل حقیقی دی لکه مشرکانو په با جاهلیت کې دغه څه کوله خپل اولاد به ژوندې خخاو لونه به خخولي دیو جنا صعصعه بن ناجیه هغه وای چې د اسلام دراتلونه مخکې ما درې سوه جنکۍ دا ژوندۍ چې خخولې خلکو ما په پیدیه باندې د آزاد کړې درې سوه جنکۍ سعسعه بن ناجیه هغه دا وایي د اسلام د راتلو نه مخکې ما به دا احسان کاوه چې چا به خپله لور دا ژوندۍ خخوله نو ما به هغې ته پیدیه ورکړله هغه لور به مې ترې واخیستله او ما چې دا مخه خوا درې سوه جنکۍ ما داسې واخیستلې په پیدیه سره مې آزاد کړلې دې لپاره چې هغه خخې نشي حدیث کې راځي ډیر دا بعض واقعیت انسان ډیر زوری دا قیس ابن عاصم اغراغ د نبی صلی الله علیه وسلم خواته وقال یا رسول الله انی ودعت اسنا عشرتا اسنتا عشرتا ابن تلی اې د الله تعالی پیغمبره قیس ابن عاصم راغ د نبی صلی الله علیه وسلم خواله اې د الله تعالی پیغمبره انی ودعت اسنتا عشرتا ابن تلی زما دولس لونه وي او ما غو ژوندۍ خخې کړي دا مسلمان شو وی دا الله تعالی پیغمبره یا په بل روایت کې راځي سره او ثلاثه عشر دیار لسوي نو زه سو کوم سه آیا زره دیو د هر وی لور په عوض کې زه یو یو غلام چې آزاد کم ما به الله تعالی ماف کیو کنه نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل فاعتق عددهن نسمن ته هم دا غي په مقدار باندې سوچ لري خخې کړې دي ژوندۍ نو دا غي په مقدار باندې یو یو غلام آزاد کا بیا چې کله را بل کال راغې هغه خدا غازات کړلې د غلامان او وینځي آزاد کړل دولس یا دیارلس بنا بر اختلافي روایت کله چې راتلونکي کال شو د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته راغې جاء بمئة ناقة سل اوخې راوستلې په قالن وویل یا رسول الله اې د الله تعالی پیغمبره هذه صدقه قومي دا زمار د قوم د پاره صدقه شوله چې ما کم ظلم زیاتې کړی او خپل لونه می خخې کړی وي دولس جنکې می ژوندې خخې کړی وي د الله تعالی پیغمبره نو بس دا شولې دا صدقه شولې چې الله تعالی زما ګناه معاف کړي ابن کثیر رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړی دی سل او خیر راوستلې او د الله تعالی په نوم باندې قرباني کړلې هغه صدقه کړلې چې الله تعالی ما معاف کړي او حدیث کې راځي د الله تعالی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې یو زنانه خپل بچی د مړ کی نو د قیامت پر ورځ باندې براشي دا ماشوم او د خپل د خپل مور به نیولی او دا په وینو باندې ککړی دا ولت پت شوی دا الله تعالی مخې ته راولی او داسې به ته وای یا ربی هذه امی و هذه قتلتنی یا الله دا زما مور ده او دې زه وجلی وم ته دې تپوس وکړه چې زه یې ولې وجلی امام قرطبي رحمت الله علیه دا ذکر کړی یو د قتل حقیقی چې مشرکانو په زمانه د جاهلیت کې خپل لونی وجلی نو اوس هم چې ډیر دغه سي مشرکان خو نه خلک خو کله چې لونه پیدا شي نو د لور سره یو شان د کرویه کوي او د زوی سره بل شان د کرویه کوي وروسته په قرآن کریم کې راځي دا یو بېدینه انسان دی کله چې هغې ته الله تعالی لور ورکړي لور لوری پیدا شي بچی پیدا شي هغه لوري نو دا څه وایي چې یا هغې له قتل کې ام یدسه او یا وساتي هغې لره علا هونین په دغه باندې په ذلت باندې بس داسې یو دا ته یو ذلیل شیخ کاری چې دا لور مې وسولې پیدا شوله دا د بيدینه انسان کار دی دا لور ډیر خلک داسې دي چې دا غینه منګکان پیدا شوی دي سپیتی پیدا شوی دي د بعضې زنانون الله تعالی داسې کړلی دی باندې شکریا نه ادا کړي چې الله تعالی ته لور درکړي ښه ده هغه هم دې بچی دی دغه هم دې بچی دی څه خبره ده نو ولا تقتلوا اولادکم موج نه بچیان خپل من املاق د وجه د لوګي نه او دا د مکی مشرکانو بچی دا وجل د خپل بچی نو یو پکې وجه دا وه د شرم او د عار د وجه نه زما د لور د سبب غټه شي بیا به خلک راځي ته پوس به کوي چې دا زما زوی لراکه نو دا څه لوی شرم دی دا بیزتیانې دي بیا دغه بیزتیانې نشم کولی خو چې اوس نه مړه کړم چې خبره به خلاصه شي نن سبا هم ډېر خلک دا خبره پرې ډېره زیاته بده لګي ته که له چا د خور او د لور پوښتنه وکړي د خپل زوی دپاره د خپل ورور دپاره ملګري دپاره نو بس دا پې دومره بده لګي چې لکه دا یې راته چېرته کنځلې وکړلې نبي علیه صلات وسلام لوڼه نه وي هغې نه وي ورکړی ته د الله تعالی د پیغمبر نه ښه سړی شولې ستا لور به د الله تعالی د پیغمبر نه خلوري د الله تعالی د پیغمبر د لور نه وستا د لور خی او دویمه وجه د هغې لپاره دا وه چې د غریبۍ د وجې نه چې روزي به دا نه مومي سبا له به دا څه خوري نو الله تعالی د هغې جواب کوي چې داسې مه کوئ نحنو نرزقکم و ایاهم مونږ روزي درکو تاسو ته و ایاهم او دیو ته هر سړی چې کله وږی نو د خپل ځان غم اول کړي الله وی ستا د خوله به اول ډکه کم نحنو نرزقکم تعالی هم دا روزي در کوم و ایاهم او دیو ته به مر کوم خو لیکن د ماشوم مه وجنه دویمه طریقه د قتل هغه څه وه دې وخت کې دا زیاته عامه ده په طریقې د اسقاط حمل سره ضبط تولید د منصوبه بندي ده دا دي داسې دوایان استعمالول چې بچیه پیدا نشي حمل دا ټیکاو نشي حمل دا جوړ نشي داسې دوايي نه استعمالول داسې ګولۍ استعمالول دا شرعا ناجایز دي او حرام دي علماو چې کوم صورت لیکلی دی نو خلک بیا د نوک په ځای باندې سوک پکې ورمنډي د هغې دغه مطلب نه دی چې دا خلک یې کمه کوي هغه علماو دومره پورې لیکلي دي دغه یو صورت یې لیکلی دی دغې نه هم ځان ساتل پکار دي څه ضرورت دی الله تعالی په دې باندې عالم دی که نه چې دا زنانه دې برداشت کولی شي که نه شي کولی د ماشوم د دې برداشت کولی شي که نه شي کولی الله تعالی په دغه باندې عالم دی ولی داسې دوايان استعمال چې بچی پیدا نشي نو منصوبه بندي کول ضبط تولید کول بچی دوهی اچي دا لیکلی پاکستان کې په هر ځای کې دا لیکلی بچی چې وای دوی بس پوره دي یو د نو تخت یو بل مړ شي بس بیا ګرځه قلار کینه بچی 10 هی اچي بچی 20 هی اچي چې شل بچی دي لس بچی دي 15 لس بچی دي هغه خري چې بس راتاو شوي دي نه وروره څوک مجاهدین دي څوک علما دي څوک چې ری مزدوریانې کوي څوک یو څه کوي څوک بل څه کوي نو بچی ډیر د لخري لونه دي دي یو مجاهد لبه ورکی لور دي دا یو عالم لبه ورکی نو بس داغي کار داغي کور په دې باندې آباد شي نو نن سبا دا چې بل بی دینی شروع شو دا اسقاط حمل یا ضبط تولید منصوبندی نکول دا هم د پرې کې داخل دي او د الله تبارک تعالی پیغمبر وای تزوج الولود الودود فإني مکاسر بكم الامم تاسو هغه زنانو سره نکاحونه وکي چې داغي بچی زیات کیږي پای کې مینه محبت زیاتی ته وګوره کنه اکثر خاندانونه داسې معلومیږي داغي وګوره نور خويندو ته وګوره مور ته وګوره تروریانو ته وګوره نو داسې په ځای کې واده وکړي چې داغي بچی زیات پیدا کیږي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم یې زو په تاسو باندې فخر کوم چې زما امت زیات دی نو مغمت زیات دی نو علما کرام کوم صورت چې لیکل دی هغه دا دی یو ماشوم دی پیدا شو د یو زنانه بچی پیدا شو وس په دې پسې متصل حمل بیا راغی وس هغه بل ماشوم دومره زیات کمزور دی دومره چې هغه مړ کیږي دا خو یو تر ځان نه تخمینه کې چې بس او دا مړ کیږي څنګه مړ کیږي یو مسلمان حاذق او خيار او په دغه معاملاتو باندې پوهه ډاکټر دی هغه راته وایي یا د زنانه صحت دومره کمزوری دی چې هغه مړه کیږي ځواني غالب یې دی چې دا پکې مړه کیږي نور دنیا نن سبا خدا سي دغه بانه هم نشته نن سبا که ماشوم بل پسې سم د پیدا شي نو نن سبا زیات ماشومان داسې چې هغې له خلک شیشه ورکوي بس دغه بازاري پی دی هغه ورکوي په هغې باندې غټېږي یو بیزه وله واخله خیر دی مور کې پی نشته یو بیزه وله واخله هغه پی وله ورکوه الله تعالی له دوکې مه ورکوئ څوک چې الله تعالی له دوکې ورکوئ الله تعالی به هم تباه کړي داسې کار کول دا شرعا صحیح نه دي نو کله چې دغه مسله بیان شي نو بیا خلک په دې کې مار ته خبره وکړله چې رخص به عوامو ته نه بیانوي رخصتونه به نه بیانوي چې او په دې کې گنجایش شته دی هیڅ گنجایش پکې نشته دی څه شي گنجایش دی پکې بیا خلک دغه نه یو غلط مطلب واخلي مخکې مونږ یو مسله بیان کړې نو اوس مې چېرې دا څنګه ویل دغسې مسله مې بیانه کړې خبره بیا مشهوره شوله موږ د خلکو رابطې مو کړلې چې یاره مولوي صاحب دا وایي چې ده داسې ویلي دي چې دا جایز دي زنانه دي ځان له دوايانې مې استعمالوي ګولۍ دې مې استعمالوي چا ویلي دي زه بالکل خلاف یم قطعا زه خلاف یم دا ټوله د کافرو منسوبې دي دا د یهودو او نصاراو منسوبې دي چې مسلمانان کم شي د نبی اسلام امت کم شي ځکه د الله پیغمبر ویلی چې بچی زیات راوړی چې زما امت زیات شي نو خو د نبی اسلام دشمنانو کنه د مسلمانانو دشمنانی د مجاهد بچی چې کیږي خو به مجاهدی کنه هغه به عالم می کنه نو وس چې مجاهدین هغه خلی لرا وستل او په غرکونی غرق کړل تبا کړل نو چې بچی ډیر پیدا شي او دوه پکې پیدا نه لولېګ نو دا يهودي ستا سره مني دا لا مرتد او بيدین ستا سره مني ما دا نه دی ویلی زره ته بیا هم مېمه چې دا ناجایز دی مې کوي دینه قلار شي او که مار ته یو صورت پکې وای چې کوم علما کرام لیکل دي نو بالکل یو حالت د مجبورۍ ده چې زنانه په داسې حالت کې ده چې پرتره چې بیخي مرګ ته نږدې ده نو ته اوس خبرې چې د مرګ ته بیخي نږدې ده دغه یقین چې تاسو ته عقل راشي ځونې غالب راشي په هغه صورت کې دا داسې ده نور دین علاوه عام چې نن سبا کم ترتیب شروع کړی دی بس یو بچی یا دو بچی وشي بیا ګولې استعمال کستنې ولګاوه بس خبره خلاصه شوله دا بی دینی ده دا د الله تعالی د نظام او د الله تعالی د خلقت نه خلاف دی چې الله تعالی سکه ته ولې هغه ختمه ولا تقتلوا اولادکم موجنی اولاد او بچیان خپل من املاقین د وجې د لوږې نه او دغه لیکلي دي مفتر شین احمد صاحب پکې لیکلي څلور سورتونه ټول جمع کړي دي او مفتر شین احمد صاحب چې کوم تفصیل کړی دی نو هغه په بل چا نه کړی ځان له کتلی شي احسن پتاوه کې شته ولا تقتلوا اولادکم دریم سورت قتل حکمی یعنی خپل اولاد د دینی د د دین نه محروم کول د دین علم پاغه باندې نزد کول او د دنیا په کارونو کې د دنیا په کسبونو کې انجینیرینګ وکا ډاکټری وکا او دغه سی پروفیسور بشي کرنل بشي میجر بشي انجینیر بشي ماستر ټر پر دا ټول چیزونه په کې دا راغلي نو چې دا سیزونه شي د دې لپاره د الله تعالی دین په نزد کوي او دا دنیوي علوم په حاصل کا کته دا عل کته دا دنیوي کالج او یونیورسيټي ته ونه وي نو بیا به دا مکتب ته ونه وي موږ سخرو ته به سخري بیا نن سبا خو مزدوري نیم نشته خو چرته ځان له نوکری نو سو ته وي دا نو ډیر غلط دی خوي نوکری به ځان لو کې لکه نوکر تر پلانې پر دې نوکری ته دا الله نوکر شه دا ته څنګه عجیبه خبرې کېد نو په بیا داسې چې هغه د الله تعالی په دین باندې نه پوي نه د مور او پلار حق پیژني نه د خور او د لور حق پیژني یو سړی واغې خپل یو زوی واغې لګلې بار ملک ته تعلیم نه پاره وګوره دغه تعلیم نه دا کسب دی دنیا خاط دنیوي علوم چې کم دي نو دې ته کسب وای بس دا یو هنر دی یو سړی ترکان دی هغه بل چې ای بی سی ډی او انګریزي زده کړله لاړ چل کې نوکر شو پلانې د پرانی نوکر شو خادم شو رپلانی نو اوس چې پړاسی شو رپلانی بس چې هغه ته سوې کته کیږي برکیږي دغه نه ترکانی یا مصری توپ دې ځکه خره چې خو خپل کار دی نه نه کوه سبا یې مکه څوک د باندې زور راوړي هیڅ څوک د باندې زور نشي راوړل په یو ځای کې یو کبل ځای کې څوک د سراغ وای نه کوم په دې ځای کې ځه مصری کنه بس خپل یو کار دې شروع کړی دی دکانداری ده نن دکان ته لاړ شه سبا مزه درس کینه ماسپخین لاړ شه دکان ته څوک برته وښ دمو کوه خو چې نوکر شوی خو بیا دغه نوکر یې کنه وای دا پلانې د پلانې نوکر دی څومره بده پې لګي او دا وای تعلیم په کوم د دې لپاره چې نوکر شي په خپله وای چې دغه غلام شي چې هغه ته سوی نو هغه به کوي نو سړی خپل زوی ولېږه بار ملک ته چې تعلیم زده کو بیا راشه چې کله راغې نو یو ځل یې ورته داسې ویل چې بچیا اوس لوی شوی او واده برته وکړو داسې که نه دا خبره یې ورته وکړله هغه ورته ډېره عجیبه خبره وکړله وې څنګه واده لکه واده به څه مطلبي وای د واده را مطلبي چې ته یو ځای ځان له خوښ که د چا خور او لوره پر خپلو خپلوانو کې دې خوښي موږ به لاړ شو نکاح به درله وتړو او هغه ستا ښځه به یې واده به له وکړو نو وایي زما په دې کور کې چې ناست خپلې خور ته اشاره وکړله وایي دا ده که نه چې بله راله ولې دا نه ده صحیح ولې دا پې زده کړئ چې بیا دا کار کیږي ها دیني دینی تعلیم د دنیوي تعلیم حاصلول د کسب او هنر حاصلول خدای غي سره د الله تعالی د دین هم زده کړل شي نو صحیح ده صرف جواز دی مونږ خلاف نه یو انګریزي دې زده کی ساينس دې زده کی انجینیرینګ دې زده کی او ډاکټریان دې زده کی خو چې بی دین نه چې يهودي ته جوړ نشي چې انګریز او عیسائی ته جوړ نشي چې مرتد نشي بیا نو صحیح ده الله تعالی دین دې وسلام زده کی مثلا د ماسپخینه پورې یونیورسټیو کالج ته ځي د ماسپښین نه وروسته د الله تعالی کتاب زده کوي د سهار د الله تعالی کتاب درس ته نسته ماسپښین نه وروسته دلته د نور دنیوي دغه یو کسب دی بس ترکاڼي زده کوي مصري توب زده کوي د ګاړو مصري دکانداري زده کوي یا بل یو مزدوري کې بس دغه شان دی کې عمل له بس صحیح ده ولا تقتلوا اولادکم او موجنه اولاد خپل من املاق د وجد یری د لوګینه نحنو نرزقکم روزی در کو تاسو ته ویا هم دیو ته ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن او من دې کیږي ابدکارای ته ما ظهر منها چې ښکاروي د دینه او ما بطن او کوم چې پټ وي د دې پرون د غزي کر شوی دی بیان شوی دی چې ما ظهر منها وما بطن د دینه مراد کوم دی او فواحش جمع فاحشه ده بار بار بیان د دې وکړه فاحشه هر هغه عمل ته وای چې هغه شریعت هم بدګنی خو د شریعت د بد ګڼلو سره سره هر زی عقل انسان پچا کی چې عقل وي نو هغه هم بدګنی لکه زینا شوله دا سي دروغ ویل شول وغیره ما ظهر منها وما وطن عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا احد اغیر من الله الله تعالی نه بل څوک غیرتی نشتره من اجل ذالک حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن صحیح حدیث ته بخاری او مسلم دی د الله تعالی نه بل څوک غیرتی نشتره نور دیو جنا الله تعالی بدکاری ښکارا او پټی بدکاریانی دوه الله تعالی حرامي کړی دي الله تعالی دا حرام کړی دی الله تعالی ډیر زیات غیرتی دی دا الله تعالی نه بل څوک غیرتی نشي کېدل ولا تقتل النفس التي حرم الله او موج نه نفس هغه چې الله تعالی حرام کړی دی الا بالحق حرم الله قتله چې الله تعالی دا غي قتل حرام کړی دی الا بالحق مگر په جرم شرعي سره او دا بار بار ویل شو دی جرم شرعي چې شادي شوده د جنات یو شي یا مرتد شي او یا مسلمان په ناحق باندې قتل کړی په قتل عامت سره سره د خپل حدود او د شرطونو نه ذالکم وصاکم به دا مخکې کوم احکام تیر شل مضبوط حکم درکې الله تعالی تاسو ته بدغه سره لعلکم تعقلون دیر پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ لعلکم تعقلون تتدبرون تفسیر جلالین وای سوچ او فکر وکړئ لکه ولا تقربوا مال الیتیم مری دې کېږي مال د یتیم ته الا بالتی مگر په هغه طریقه باندې هی احسن چې هغه ښایسته طریقه ده هی احسن هغه سره هي ما فيه صلاح مخکې ویلو کنه والله يعلم المفسد من المصلح الله تعالی پیجنې مفسد لره د مصلح نه نو د فساد په نیت باندې مال د یتیم اخیستل د شرعن جایز نه دی حرام دی او حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اتقوا السبع الموبقات و ګناهونه داسې دي چې پاغي باندې تبا کیږي دا غې نه ځان بچو ساتي صحابه ویل د الله تعالی پیغمبره و غټ ګناهونه کوم لري پاغي باندې انسان تبا کیږي یو نبی علیہ السلام شرک وای بکی دویم ناحق قتل دریم نبی علیہ السلام فرمایل دغه سی د سود مال خوراک اکل مال الیتیم او سلورم د یتیم مال خوراک چې د یتیم مال دی وخوړه تباه او برباد بشي وتولی یوم الزحف د دشمنانو د الله تعالی ته مخامخ شلې و تختیدلې تی نو تباه بشي وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات پاک دامنو زنانو باندې دا سی پاک دامن انسان دی ان نفوس المحصنات تی مراد دی کناری نه یو کا زنانه ای په چا باندې بدنامه لګول صحیح حدیث تیر بخاری او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله بل یو روایت کې راغلی دی د امام مدارک رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای چا چې د یتیم مال خوړلی د قیامت پر ورځ باندې به د قبر نه راپاڅي والدخان یخرج من قبره ومن فیه ومن اذنه فیعرفه الناس انه کان یاکل مال الیتیم فی الدنیا وای د دره قبر نه به لوګي راخیږي د دره خولې نه به لوګي راخیږي د غوږونو نه به لوګي راخیږي بس ترې سرو سرو نه به لوګي راخیږي او هر یو سړی به په دې باندې پیژني چې د د یتیم مال خوړلی و تفسیر سراج المنیر دغسې تفسیر مدارک کې هم دغه ذکر دی نو دې دې کې الله تعالی وایي چې یتیم مال مه خورئ ولا تا ولا تقربوا مال اليتيم منځ دې کېږئ مال د یتیم ته الا بالتي مګر په هغه طریقه باندې هي احسن چې هغه بهترینه طریقه ده او د هغې طریقې موږ مخکې ویلي دي د یتیم مال دې دغه یتیم ستا په کفالت کې دی مال له تجارت په ول شروع کا الته کې مونږ یو نقطه ویلی و ورزقوهم فیها یعنی په دغه کې دننه من حال پس نه ویل شوی تجارت پکې کوا د ګټی نه اغیلا دغه کوا خرچه کوا او نور غیر اصل مال به باقی پاتی حتی حتی یبلغ شد تر دې پورې چې ورسیږي ځواني خپلې ته او یو شرط سره بلمو مخکې هلته کې ویل شوی سورة النساء کې حتی اذا بلغوا النکاح کله او کله تاسو معلوم کئ رشدن تاسو معلوم که دا غینا رشدن چې معلوم که بلوغ ته مر سي د خوخيارم دی قمقل نه دی لیوانه نه دی نو بس هغه ته بیا دا غي مال حواله کوي کوته و او فل کیل ول میزان او پوره کوي پیمانه ول میزان او تله تول او پیمانه پوره پوره کوي کیل په یو عام لوخي باندې چې شی دغه کوي او میزان چې تل تل تل دا تول کول دي نو دا بالکل په صحیح طریقې باندې کوي او په دې کې هم چې څوک په ناب تول کې کمی زیاتې کوي نو هغه هم ګناه کبیره ده یو واقعه مخ ترغله په یو کتاب کې او ډیر عجیبه واقعه ده باید ووایم اوریدونکي په عمل وکي الله تعالی به له جزای خیر ورکي عبدالحمید ابن محمود وای وای مونږه او زه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مجلس ته حاضر شوم نو څه خلک راغلل د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مجلس خوا ته راغلل او د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه د یو مسلې پوښتنه وکړه دا یو ته ویرله چې مونږ یو قافله روانو او حج لتللو کله چې پلانی زیته او پلانی علاقې ته ورسېدلو نو زمونږ په ملګري باندې مرګ راغی یو ملګری پکې وفات شو ملګری چې وفات شو نو بس مونږ په علاقې والونه کشی تسکورې مسکورې بیلچانې دا وغوښتلې او قبر مولا وکنسته دې لپاره چې هغه ښخ کو خو لیکنه کله چې مونږ قبر تیار که پای کې مار راووت یو لوی اجدهب کې راووتله نو بس ملګرو دا مشوره وکړه چې دا ځای بند کړه او بل ځای چې دی بل ځای به وکنو وای بل ځای مونږ وکنسته په هغې کې کله چې قبر پوره کېدو ته ورسېده پای کې بله اجدها ماران پای کې راووتله هغې نه قلار شو وای بیا بل ځای کې مو کنست درې څلور ځای کې مونږ قبر وکنسته په هر ځای کې ماران او لوی لوی اجدها خماران پای کې راوځي نو بس اوس مرګروي چې واپس تاسو لاړ شئ او د تپوسو کې د مسلې چو سره سړي سره څوک عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته فرمایل وای بس ورخه کوي په دغه کې لري مارانو لړمانانو د اجدها لري خامارانو سره په کې کیدای وای ځکه دا د دا عمل دی دا د سره دا د عمل دی اوس که دا تاسو په سل ځای کې قبر وکنئ نو هم دغه به پکې راښکاره کېږي دا څه چې راښکاره شوي دي پکې دا به پکې راښکاره کېږي نو عبدالحمید ابن دغه خلق چې دی عبدالحمید ابن محمود وی هغه خلق د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د خوانه لاړل بس سړی داسې خق وای کله چې بیا قافله راغله نو هغې ته پوسو که د هغې د زنانه نه چې دې وخت څه عمل کو ځکه چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته ویل وایي دا د عمل دی ده به څه عمل کو استاد خاوند د زنانانو یو له تپوس نو هغه وی چې دی به تجارت کوم دی به غله خرڅوله غله به خرڅوله غله نو هغه غله چې کما څو بوجۍ به د ورځې خرڅېدلې نو داسې به وکړله د چې په هغه غلې پرې خرڅولو کې به دوکه کوله د ورځې د کور خرچه به په هغې کې به دې طریقه وانویستله چې څومره غله به خرچه به په کور کې ولګېدله نو د هغې په مقدار باندې په دغه غنمو کې په دغه جوارو کې په دغه شولو کې بوس به پکې واچول نو په بورو باندې به هغه تقسیم کړله په دې طریقې باندې ده کې د ده کې پریشوله ګټه به هم په هغې کې وکړله او د دغه د غلې په ځای باندې پکې وړې وړې ګټې پکې کېده داسې پکې که نه اکثر اوس ګوسي دي نو ګوسی دی راوړی دی پر یخ پورې وروره خاوره ده نو دا خو تړلی کیږي چې ټاکه یو یو دغه چی یو کارتوس نو دا خو بیا تاوان کوي یا په دې کوڅو کې دننه اوس معمولی معمولی شګې دې پکې بندې کړي دا شترې ډېر خلک داسې کوي نو بس وې مونږ پوه شو چې دا سزا او ته به دی وجه باندې و دا سزا او ته به دی وجه باندې و نبی عليه الصلاه والسلام په سړی باندې ورته ریده یو ډیرای د راشن پروتو د غنم دی اجوا دی دغه وخت مطابق چې کومه غله وه نبی عليه السلام پکې د لاس څخه ورکته ک د پاسه بالکل وچی دی او مزیدار دی لاندې چې وکتله غلم دی وی نبی صلی الله علیه وسلم ته داسې دی مسلمانه بدا ته څه کېته دکانداری ته بدا الله پیغمبره اصابت السما دې ته بیګا په دې باندې باران شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې باران پې شوی دی نو د سیو کا چې د لامده پې د پاسه واچو دا دا دغه چې دی یخت واچو یا جدا ک کن لامده وشته جدا ک اوس چې طرف تلې سره لون څه بسنګ کې تله دانه نمک د په دکان کې چې دانه نه دی خو دی اوس خا ټماټر پکې ورواچي او دا روجه ده خیری بر ته خلکو کی غرق بشي ته وروره د دغه نه دغه اخلي د یو قصاب لور شي غوخه به ته اخلي نو هغه هغه تل دومره اوچته خو دي چې ستاره نظر پې نه لګي ستا وای تا وای کوم غوخه ته را کټ کما ته وته چې دا سره غوخه رالته کټ کا او د پلانې ځای کټ کا ها وای دا دی او صحیح ده اوس چې د کور تلاړ شي نیمه غوخه پای کې چربیانی پای کې ورور کلمی او پلانې او پلانې داشي دا د مخکې نه په تله کې خو دی ده نو هغه خو تین نه او بیا په دغه کې په خلطه کې هم نه چې په سپینه خلطه کې اکثر اول تلان دی اخبار تی خو دی یا یو کاغذ تی خو دی پای کې خو ښکاری نه کنه ستا دا خیال لاشي چې دا هغه غوخه چې کمه مال وتله نو کور ته لاړ شي نو بیا دو دو ځای کې نقصان جوړ شي هلته کې خزم قاریږي بیا چې دا تاسو غوخه راوړی دا څه شی دی نو دا مشکلات چې بیا جوړ شي بیا ورته دا خیری کوي خامخه خځه ورته خیری کوي دا سیو کا چې کومه سودا را ته خراب شوله هغه ته جدا کا بیکاره ټماټر جدا کا وای دا په 50 روپۍ کیلو دی دا خچره په سل دی کمه د لو تعالی مستقمه خوخ دی خې مڼې جدا کا او بیکاره جدا کا بیکاره وای دا په دې کیلو دی دا په دې کیلو دی خغ وخه وروره په 600 روپۍ کیلو ده دا بل په 300 کیلو ده کمه د لو تعالی مسلمان بس دغه ته وای ګټه پکې وکړه داسې نه چې ګټه مکو خو لیکن کار صحیح وکړه چاندی کار وکړه مزیدار کار وکړه خوندور کار وکړه بیکاره کار مکو در مسلمان د شان سره نه خایي ولا تقروا مال اليتيم من دي کې مال د یتیم نه الا بالتي مگر په هغه طریقه باندې هي احسن چې هغه خیسته طریقه ده چې پاره کې ساتنه د مال د یتیمی هي احسن چې پاره کې ساتنه د مال د یتیمی ښه طریقه ده او دغه معنی تفسیر جلالین کې شته هي ما پیه صلاحه حتی یبلغ شد او تر دې پورې چې ورسیږي ځواني ته او اوخیار هم وي و او پول کیلا ور پوره کوي پیمانه ول میزان او تول کول تل کول بالقسط په انصاف باندې لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نور کومږه هیڅ یو تن ته مگر په قدر د وسته غي باندې لا نکلف دا و اذا قلتم فعدلوا کله چې وینا کوئ نو فعدلوا انصاف کوئ فعدلوا بالصدق مفسرین وایي رښتیا پکې وایي او دا اذا قلتم دا قول عام دی فیصله کوئ داسې گواهی کوئ یا دعوت او تبلیغ کوئ نو په دې ټولو خبرو کې د انصاف نه کار واخلئ د انصاف نه به کار واخلئ ولو کان ذا قربا اگر که دا وینا کړل شوی خپلوانو استاسو اگر که د چا لپاره چې ته دا وینا کې مخکې د دې آیات تفسیر په مخکې یو بل ځای کې په بیان شوی ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین ته اقرار کې یا گواهی کې یا فیصله کې نو په دې ټولو کې رښتیا وایه د انصاف نه کار واخله اگر که ته په خپل ځان باندې اقرار ولې نه کې یا ستا مور او پلار دی یا خپل خپلوان دی نو په الله اولا به مال ته ذکر شوی کنه الله تعالی ډیر زیات حقدار دی چې داغي خبره ومنل شي ولو کان ذا قربا اگر کوي دا وینا کړل شوی دا گواهی کړل شوی خپلوان تاسو او بیه الله او پو او په لوزونو د الله تعالی باندې پورواره کوي ذالکم وصاکم به دا ذالکم یعنی الذی وصیتکم به دا مخکې کوم وصیتونه بیان شول وصیت وصیت کوي الله تعالی تاسو ته بده باندې لعلکم تذکرون دې لپاره دا یاد وساتئ دې لپاره دې چې دا سبق یاد کړئ دا سبق مه هېروئ الله تعالی چې دا راضي کړي